وبارك وسلم عليه زما قابل قدر عزتمند مسلمانانو ورونو تاسو خدمت کې تیر جمعه دا خبره عرض کړې وه چې د انسان خاص کر د مسلمان او د مؤمن صراط مستقیم ته سیده لارې له هر وخت کې ضرورت ده څونه چې انسان زندگی تیرای د زندگی په هر لمحه کې په هر قدم کې په هر وخت کې د انسان صراط مستقیم ته ضرورت ده که یو انسان د الله جل جلاله د صراط د مستقیم د تللو توفیق ورکی او په صراط مستقیم باندې لار شي نو دا به منزل مقصود ته ورسیږي دنیا کې به هم منزل مقصود ته ورسیږي او آخرت کې به هم منزل مقصود ته ورسیږي او د دنیا کامیابی او فلاح دا به هم الله ولا ورکی او د آخرت کامیابی او فلاح به هم الله جل جلاله ورته یو سړی بیمار شو اوس د یوې خدای پاک ماته صراط مستقیم لار وشي هغه دا چې یو ښه ډاکټر ماهر ډاکټر او ماهر معالج ته ورشي او که یو داسې عطایي ډاکټر له ورشي چې په څه نه پوهېږي نو دا خو څه کوي چې علاج وشي کېدای شي نورې بیماریانې هم ورته پیدا شي دغه شان ته یو ډاکټر په خپل ډاکټري کې یو معالج په خپل علاج کې هم صراط مستقیم ته محتاج دی او پکار دار چې د الله جل جلاله دا سوال وکي چې اے الله زه پر خپل ډاکټري کې صراط مستقیم ته محتاج یم ما ته بیماران راځي یا الله دا یو بیمار په صحیح بیماری باندې ما پوي کی داسې نه وي چې هغه په یو بیماري باندې بیمار وي او زه ولا د بلې بیماري علاج وکړم چې هغه سره وي او دا که شان ته الله چې زه کوم د دوایی او د دارو تجویز کوم برابروم خدای مال صراط مستقیم په کې وخه د صراط مستقیم رهنمایي را لوټي داسې دارو داسې دوايي زما په ذهن باندې راولي چې هغه د دې بیمار د علاج لپاره ظاهري طور سره نو علاج شفا خو الله ورکوي خو چې ظاهري طور سره د د بیماری برابر دغه شان ته یو سړی روزګار کوي، تاجر دی، دکاندار دی، ملازم ده، افسر دی، دا هم صراط مستقیم ته محتاج دی. اوس پر روزګار کې، ملازمت کې، افسری کې دې کې دوه جهات وي دوه لارې وي یو حلال او بل حرام روزګار کې الله جل جلاله ماته د حلال روزګار اسباب مهیا کړي او د حرام روزګار نه معفوس کړي اې الله کوم روزګار کوم ملازمت ما ته فائدہ مند وي نفعمند وي خدای د هغې رهنمایي راله وکړي او د بې فایدې او بې نفع روزګار نه مې وساتي نو تاسو خدمت کې ما عرض وکړو چې انسان په دې ژوندۍ کې قدم په قدم لمحه په لمحه باندې صراط مستقیم ته محتاج دی او د محتاج کار دا وي چې همیشه د زورور نه مدد غواړي د طاقتور نه مدد غواړي او لوی زورور عزیز او غالب او قهار او حکیم ذات او رب العالمین جل جلاله ده چې طاقت هم ډیر بے فنا دی قوت یې هم ډېر زیات دی چې زموږ عقلونه د هغې د طاقت او د هغې د قوت هغه اندازه لګولې نه شو د الله علم او د الله پوهه په ټولو کارونو باندې خبردار دی خبردار کله حال دی کله ماضی دی کله استقبال دی دراتون کی تمو ته استقبال پته نه لګي چې دا کار مالا پاره خیر په استقبال کې او کشر دی الله نه وړ دا نه چې خالي موږ ته دې طرف ته متوجه کړي یو او طالب یې دې دعا را کړې بلکې دا دعا کول په موږ باندې لازم او ضروري ګرځولې دي ځکه په مانځ کې سورته فاتحه ویل دا لازم دی واجب دی او ضروری دی وایم په لمانځه باندې ودرېږي او سورت فاتحه وایي چې کله دی وایي چې الحمدلله رب العالمین ته دلته په ځمکه باندې څه وایي الحمدلله رب العالمین او تاسو خدمت کې دا عرض کوم چې دا منځ دا مسلمان معراج دی دا دی الله جل جلاله سره ملاقات دی او د الله جل جلاله سره خبرې کول دي نو الله غافل نه ده ستاره حال نه خبره نه ده ته چې وای الحمدلله رب العالمین الله جل جلاله پلا مکان کې ستاره دي جمله جواب درکې حمدني رب حمدني عبدي په زما دې بنده زما حمد او زما تعریف وکړل ګوا کې تا چې الله تعریف وک الله قبول کړ او الله ستاسو د تعریف د قبولیت جواب درکړي حمدني عبد زما بندا زما تعریف وکړل زما د شان مناسب تعریف وکړل سبحان الله سبحان الله خبر تستاري الحمد لله رب العالمين ته الله متوجه ده الله عوري او ورسره ورسره جواب ورکي حمدني رب حمدني عبد زما دې بنده زما تعریف وکړو او بهترین صفت درته استعمال کړو عبد او د انسان په ټولو لوی صفاتو کې صفت عبدیت ده لوی صفت چې انسان کله عبد شي کله بنده شي او بندگی کامل شول بس دغه د انسان کمال ده دغه د انسان هغه لوی شان ده چې د پوره عبد شي سبحان الذي اسرا بعبده پیغمبر اسلام مبارک چې معراج ته ختلو الله جل جلاله د معراج واقعې د پیغمبر اسلام په صفاتونو کې صفت عبدیت ذکر کړي سبحان الذي اسرا بعبده عبدیت بندگی لوی کامل سي او چې کله بیا وای الرحمن الرحیم الله جل جلاله په مکان کې تعالی جواب درکړي اثنى علی عبدی زما بنده زما ثنا وکړه زما شان رحمت ذکر کړ ما ته اقرار پر رحمانیت او پر رحیمیت باندې وکړل اثنى علی عبد استاله صلا الله قبول کړ او استاله صلا جواب درکې او دا زنوې دا پیغمبر علی السلام مبارک په ارشاد مبارک فرمایي افضل علی عبد کله چې مالک یوم الدین وای مالک یوم الدین نو الله جل جلاله په مکان کې جواب ورکړي مجدنی عبد زما بندا زما بزرگی زما بڑائی اور زما عظمت بیان کو سبحان اللہ مجدني عبد ځکه ما ته اقرار پرې وکړي چې الله مالک یوم الدین ده د قیامت د ورځې د جزا او د سزا مالک هغه رب العالمین جل جلاله ده مجدني عبد الله وی زما بندا زما بزرګي بیان کړ سبحان الله ستاده قول دی الله دربار کې دونه قبول شو نو الله جل جواب ورکي هذا بيني وبين عبد دا جمله زما او د بنده منځ کې مشترکه ده مشترک دی سبحان الله الله جل اسمه له شان دی او څونه مهربان ذات دی د عبادت په وخت کې الله د رحمت بارش وي باقاعده ته دا ګوره چې الله جل ستا یو یو جملې ته متوجه ده ستا د یو یو جملې یو بهترین انداز کې جامع پوره کامل جواب درکوي لهذا بین و بین عبدی چې ایاک نعبد دی وای الله وای دا جمله زما ده ځکه سوې بنده خاص تعالی عبادت کوم یا رب العالمین خاص تعالی عبادت کوم الله زما ده خاص تا نه الله مونږ مدد غواړو ته مددګار یې ته زمونږ ناصر یې زمونږ حافظ ته یا الله تا نه مدد غواړو الله وایي دا جمله د بنده ده ځکه دی ما نه مدد غواړي زه مستعین یم مدد ورسره کوم حدیث مبارک فرمایي نبی علیه السلام مخکې زما د دربار سوالی جوړ شولې اردو کې ورته بکاری وایي څه ورته بکاری وې زما د دربار سوالی جوړ شولې سوالګر جوړ شولې زما د دربار د مخلوق دربار دې پرې خودلو د محتاجانو دربار دې پرې خودلو ما نه غواړي او صراط مستقیم را نه غواړي د دنیا په کارونو کې هم او د آخرت په کارونو کې هم الله وایي ما تا سره وعده ده تا دعا به زه قبلوم څه معنی غواړي زه به یې درله در کوم ستا له شان او د حال برابر مناسب بعضې خلک غټ کړي دعاګانې کوي نه نه ستا له حال او ستا له شان مناسب به تاله در کوم وګورئ موږ هم دعا سورت فاتحه وایو خو ممکن موږ ته خدای پاک دا جواب نه کړي بعض خو چې سورت فاتحه شروع کې د الحمد نو په منځ کې ودرېږي ودرېږي نه تر څو پر ولد والم ته نه رسول یو خو موږ په معنا هم نه پوهیږو ما سورت فاتحه تفسیر دا ته وګړه درې درې میاشت کې لګیا دا یو کتاب زین کړه موږ ور باندې پوهیږو هم نه او که په یو کې دیان مو هم نشته اخلاص مو هم نشته موږ دونه وقفه نه کوو چې الله موږ ته د خپل خبرې جواب راکړي او لګای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نه لکه لغو نه خدای پاک جواب له کوم انتظار وکړي انسان دا او دا مسله د سورته فاتحه په هر آیات باندې ودرېدل پکار الحمدلله رب العالمین او خاص کر خفقیږي موږ زموږ په رمضان کې چې کومه منډه کو الله دې لوی فضل کوي خیر او بیا په رمضان کې بیان نو مسله دا ده چې د سورته فاتحه په هر آیات باندې ودرېدل پکار دي الحمدلله رب العالمین او بدلېږي سپورې خو الله جواب درکې کنه حمدني عبد الرحمن الرحیم به وایي او بدلېږي وقفه به وکړي چې الله جل جلاله تعالی جواب درکړي هر آیات باندې درېدل پکار دي او دا چې ته لګیاي پمنډه منډه باندې ځان خلاصې مشکل چې خدای پاک تاسو سره دی د دې دعا د قبلېدلو وعده هم نشته ځکه د خدای جواب ته انتظار نه کوي یو بزرگ تر شوی ده دا شیخ اکبر ورته وایي ابن عربي دا ډېر لوی عالم تر شوی ده دې د قرآن پاک تفسیر کله یو زر جلد ایک هزار جلد په سورت فاتحه او په بسم الله الرحمن الرحیم باندې 25 جلدونه لیکلي دومره علم الله ورکړي خدای دې موږ ته هم داسې بروسه او داسې یقین را نصیب کړي هغه وایي چې کله زه سورت فاتحه وایم او الحمد لله رب العالمین وایم نو الرحمن الرحیم نه وایم څو پرې زما زړه زما دماغ او زما یقین دا خبره تسلیم کړي چې الله مالا جواب را چې کله زما څو فیصد دا یقین راشي او دا دی آیات ته پته ولګي چې صراط مستقیم د پاره دوه خبرې پکار یو دی الله کتاب کتاب الله دی الله کتاب قران پاک نو صراط مستقیم به موږ د قران پاک نه حاصلو د الله د خپل خواهشته کتاب نو الله چې انعام ور باندې کړی ده هغه څلور جماعت دي څو جماعت دي څلور جماعت یو جماعت ته انبیاء او بل جماعت ته صدیقین بل جماعت ته شهدا بل جماعت ته صالحین نو دا یو کسوټي ورته وایي غالبا په دا یو معیار چې څونه زه په انعمت علیهم کې یم د انبیاو په لار روان یم د صدیقینو په لار روان یم د شهداو په لار روان یم او د صالحینو په لار روان یم بس دا یو معیار دی یو معیار انبیا علیهم الصلاۃ والسلام هغه د الله برګزیده فیغمبران وی بندگان وی د الله جل جلاله هغه باندې الله کتابونه نازل کړی دي باقاعده شریعتونه ولور کړی دي نبی او د نبی نه بعد مرتبه هغه د صدیق صدیق صدیق څه ته وایي چې هغه بالکل فورا ظاهرا هم او باطنا هم ټول عملی طور سره پیغمبر کامل متبع په دې امت کې صدیقین ډیر دي او صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او بل شهدا شهدا هغه چالوي چې د الله جل جلاله د دین د پاره د الله جل جلاله دین د چتیدلو د پاره خپل ځان د الله په دین باندې قربان د شهدا او صالحین هغه چالوي چې هغه ته الله جل جلاله د نیک اعمال توفیق ورکړي صالحین هغه چاته وایي چې هغه ته الله جل جلاله د نیک اعمال توفیق ورکړي او د ګناهونو الله معفوس کړي نو الله جل جلاله مونږ ته وایي په دې آیات مبارک کې چې کته صراط مستقیم باندې زی نو کتاب الله قران پاک تعلیمات خپل کا قران پاک باندې ځان خبر کا د الله دا پیغام پزړو پزان او په معاشري کې کوشش وکړه قبول کا او د صلحاو د نیکانو صحبت، خپل کېنستل، اودرېدل د صلحاو د نېکانو سره راوړه، ان شاء الله بیا به صراط مستقیم ترته ملاو شي. ګاډی هم په دوو پایو باندې روان وي، که په یو پایو په دوو وي، سایکل هم دوه لري، موټرسایکل هم دوه دي، خو دا بل چې وي هغه څلور وي تقریبا. نو دقه شانته د انسان د صراط مستقیم د پاره هم دوه لارې قران پاک او د صلحاو سره کېنستل داغه په صحبت کې شاملېدل بس ان شاء الله انسان په صراط مستقیم باندې راځي بعض خلک غلط فهمي کې پریوزي د دوه جذبه ډیره قابل قدر ډیره قابل احترام ماشاء الله قران پاک سره مینه ده د دین سره مینه ده دا جذبه ډیر قابل احترام او قابل قدر ده خو لیکن وایي چې بس قران پاک ترجمه چاپ شوی دی علماء او مفسرین محدثینو هغه د قران پاک او د شریعت تعلیمات په اردو زبان کې یا انګریزي زبان کې یا بل زبان کې موجود دي نو چې قران پاک موجود ده او د هغه ترجمه موجود دي تفسیرونه موجود دي فلهذا دې ته ضرورت نشته چې موږ علما او ته یا مفسرین او ته یا الله ولته ورشو بس دا کافی ده او الله جل جلاله تایید د دې کې چې نه خامخا به هغه چاله چا چې د قران علم حاصل کړی وي هغه سره به کینی د هغه نه به زده کوي ولی که چیرته د څه وي نو بیا پیغمبر علی السلام یا نور انبیاء دراستولو ضرورت نه و الله به ډایرک یو قوم ته قران پاک عربو تراغه بس کافی وره خو الله وایي نه نه دا د صراط مستقیم لپاره خالص سټډي دا موږ ملګري ورته سټډي وایي مطالعه دا کافي نه ده ځکه دی وخت چې کله تا ته د قران پاک په تفسیر کې ونی خل نو ته خو نمونو له نه ځې که نه الله والا نه ځې مفسر له نه ځې هلته نښتلی ستا علمي جذبه ده نو خامخا به خپل عقل نه کار اخلي او ستا عقل ناقص ده کېدای شي پکې خطا شي او چې خطا شوي نو په خپل هم ګمراه شوي که ستا دا خبره چا ومنله هغه دې هم ګمراه سمجھ کې راغله خبره کړه نو خامخا د د صراط مستقیم د پاره الله والو سره کېنستل دا غو تعلیمات د قران پاک کې ادول ان شاء الله العزیز ته بیا ګور ستا ژوندۍ بدلی کنه بدلی خالي په قران پاک په ترجمه باندې په تفسیر باندې اکتفا مکوي دا موږ نه وایي چې موږ خلک د قران پاک نه منع کوو استغفر الله نه دا قران پاک خالي د مليانو دا د ټولو مسلمانانو کتاب ده ټول ور باندې ایمان راړل بعض خلک وینا پیدا تاسو مسو د قران ټیکداران نه یو موږ بالکل موږ د قران اسلام ټیکداران نه یو لیکن موږ د قران پاک د تعلیماتو تانیدار تانیدار څنګه شریعت قران او حدیث موږ ته راغلی دا غي حفاظت موږ کو څو موږ وسو ټیکدار نه د ټول مسلمانانو کتاب بار تک او د دې سلورو جماعتونو په لار باندې مو روان بس ان شاء الله بیا بخامخه هدایت راځي نو د صلحاء د اولیاء او د نیکانو د مفسرینو صحبت خپلول پکار او سره کې نستل پکار یو علمی قرآن ده خیلی بنی علمی خبره ده چې دا کوم موجود دی دا مونږ ګورو دي کې علوم دي علوم او یو عملی قرآن ده علمی قرآن خو مونږ ته موجود ده اوس هغه مونږ زده کړ تفسیر نه مو یاد علوم د قرآن مونږ ته یاد شو اوس په دا موږ په عمل کې څنګه راړو دا غیر په الله پیغمبر علی السلام صورت او د پیغمبر علی السلام مبارک سیرت نبی رسول الله صحابه ته فرمایي صلو کما رایتمونی اصلي دا چې موږ کوی لکه څنګه چې ما ګوري دغه شان ته موږ کوي نو پیغمبر علی السلام تعلیمات او که بیا عملی مسو چرته کار کوي زه مثال په تور زه ځان ډاکټر جوړم او د ډاکټري کتابونو په اردو لیکل شوي او زه ګورم نو څو وخت مطالعه وکړه دا هغه نه بعد کلیک کولا وکړه خدای خبر دي چې علاج کوم ډیر زموږ استاد اقدس و فرمایل به کېږي چې قبرستان آباد قبرستان آباد اسانه یو مثال کتاب کې د خوراکونو د لیکلو چل لیکلی چې دونه پکې مصاله اچوه دونه پکې ټماټر اچوه دونه پکې پلان سیز اچوه یو سیر کیمه پکې واچوه سنون پورته اخلي ده برابر بشي جوړ بشي اوس یو سړی لاغې کتاب کې وکتل ټماټران یې راړل او نو کیمې نیمې پوره کړلې نو تاسو وایي دا به قورمه جوړه کړي که به ملغوبه جوړه کړي قورمه مورمه به نه وي نو به کباب وي نه به نوره ترکاري څه ملغوبه به زموږ ستاسو فرمه ملغوبه به ورنه جوړه کړي نو دغه شانته چې دنیا په کارونو کې خالی علمي طور سره سړی مقصد ته نشي رسېدلی عملي به خامخا څه لاسه کار کوي یو استاد مخکې به کینی ابه د ګوري چې دا سوره د هغه پختګي د علم راغلی ده دغه شانته صراط مستقیم لپاره هم پکار ده چې د قران پاک تعلیمات زموږ جوړه راشي قران پاک باندې خبر شو دا دی الله پیغام ده دا دی الله پیغام ده دا رب العالمین جل جلاله پیغام او پرې خبر شو او دا خبرې دانه بعد د صلاح او د اولیاء په مجلس کې کینو هغه عملی طور سره وګورو چې دا څنګه سره ورونه عمل کوي الله جل جلاله ما تم د صراط مستقیم تطللو توفیق راوړي تاسو هم او ټول مسلمانان دی الله جل جلاله د هدایت په لار باندې روان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه وصحبه